هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو کانو یعلمون بیان دی د فضیلت د هجرت فی سبیل الله یو سړی خپل وطن پریدي او د دې د پاره پریدي چې الله رضا شي رسول الله رضا شي د دین قرباني راشي د دې اجر او فضیلت لکه څنګه چې صحابه کرامو د مکه مکرمه نه هجرت وکړو چا حبشو ته وکړو چا مدینه ته وکړو چا دواړو ته کړو حبشو ته هم کړو د حبشو نه بیا را لل مدینه ته وکړو دا غي د پاره دی فضیلت والذین هغه خلق هاجرو چې هغوی هجرت کړی دی فی الله پر رضا د الله کې فی الله پر رضا د الله کې هجرت کوم او صرف د صرف د دې لپاره کوم چې الله رضا شي من بعد ما پس د هغې نه ظلمو چې د هغوی سره ظلم وکړی شو دقې صحابه کرامو بې اندازې ظلمونه وسره وشو وشو وشو تاسو بخاری کې بار بار وایي حضرت خباب هغه سره څونه ظلمونه شوي عمار ابن یاسر هغوی سره څونه ظلمونه شوي وو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د هغوی سره دا نور غریبان صهیب رضی الله تعالی عنه دی سره ظلمونه شوي وو من بعد ما خدا هجرت وکړ پس د هغې نه ظلمو چې د هغوی سره ظلم کړی شوی و الله د دوی د پاره د دنیا او د آخرت بشارت بیانوي د مهاجرو د پاره وی الله به دنیا هم کامیاب کی ښایسته کاروبار ښایسته ژوند لنبوئنهم خامخا خامخا موږ به ځای ورکو هغوی له ټیکانه به ورکو هغوی له فی دنیا په دنیا کې حسنتا ټیکانه ښایسته دا خو د دنیا مسلې دي لکه هغه ستاسو نوې مشکات کې ډیر صحابه داسې وو چې الله د هغوی میوې د قربانۍ را پخې کړې عبدالرحمن صاحب ته ګورې حضرت زبیر ابن عوام ته ګورې نورو ته ګورې ولا اجر الاخرت او خامخا بدله د آخرت هغه روره د دنیا د بدلو نه اکبر او ډیره غټه ده ولا اجر الاخرت یو خامخه اجر د اخرت چې دی اکبر او هغه ډیر غټ دی د سنه د دنیا د اجر نه لو کانو یعلمون کشر دا خلق پویدلې لو کانو یعلمون کشر هغه پویدلې دی یعلمون کې چاته ضمیر راځي کوي که دا ضمیر راجع کې تاسو د کافرو ته نو هم صحیح ده که چېرې دا پوهېدلې دا کافران چې په دې هجرت باندې الله مسلمانانو له کم کم اجرونه ورکوي لما ظلموهم نو دې کافرو به د ماجرو سره ظلم نه وی کړی ولوافقوهم او د دوی سره به څه کړی وي موافقت کړی وي یا دا یا دا ضمیر راجع کې د ماجرو ته لو کانو یعلمون کدوی پویدلی که دا ماجر پویدلی چې په دې هجرت باندې مونږ ته الله څومره اجر راکوي نو دوی به دا هجرت څه درون نه ګڼلی الذين هغه هجرت کوونکي صبرو چې هغوی صبر کړی دی خپل وطن یې پرېښی دی دا صبر خپل خپلوان یې پرېښودل دا صبر هغه خپل استاد صاحب وی ډک دکان یې پرېښود خپل کاروبار یې پرېښود دا صبر وعلى ربهم او خاص په خپل رب باندې یتوکلون هغه باروسه کوي الله به مونږ لاړ شو مدینه ته الته به الله زمونږ هر سره روان کی کافر اعتراض وکړو چې مونږ دا خبره ځکه نه منو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د الله پیغمبر یم نو پیغمبر د الله پیغمبر خو ډیر لوی شان لري نو انسان څنګه چې دی نو هغه لایق د پیغمبرۍ شو پیغمبر خو ډېر لوی مقام دی انسان څنګه پیغمبر شو په کارو چې الله ملایکه را لېږلې وي الله د هغې جواب کوي هلکه خدایم په خیر کې مزري استاد وایي انسان چې اشرف المخلوقات دی تاسو وایې دا لایق د منصب د نبوت سره نه دی لیکن د خدای درجه چې غټه ده هغه کانو لور کوي بوت راواله د کانو نه جوړ وي دا خدای دی اون راواله هغه وي دا خدای دی نو د خدای درجه کانو لور کوي چې هغه اوچته درجه ده د نبوت درجه چې لاندې د هغه انسان لنور کوي خ... نو الله وی الکه خلق پاغه خبره اعتراض کوي چې د عادت نه خلافي د حضرت آدم علی السلام نراواله تر د رسول الله پورې د الله طریقه څه ده چې څونه پیغمبران راغلي ټول سړي دي نو کنن دا یو سړی راغی نو تاسو اعتراض سره کوي وما ارسلنا من قبلك او من ندی را لګل مخکستانه الا رجالا مگر سړی معلومه شو دا خبره چې په انبیاو کې ګوري خزې نشته نه حضرت مریم پیغمبره ده او نه آسیه پیغمبره ده نه بل څوک نوحي الیهم چې موږ به وحی کول هغوی ته که پوهیږې پوه شې که نه پوهیږې لاړ شې د علماو نه تپوس وکړې د بني اسرائیلو چې څومره علما دي هغوی نه تاسو کوي چې چرته الله پاک د سړونه بغیر بل څوک پیغمبران را لېږلي دي فاسالو تاسو تاسو کې اهل ذکر د خاوندانو د علم نه ان کنتم لا تعلمون کشر تاسو نه پويږي دا انبیا مې راولېږل خو خالی الید مې راونه لېږل چې خالی لاس نه بالبینات سره د دلایل واضح او معجزې مې ولا ورکړې بالبینات سره د دلایل واضح او والزبر او سره د کتابونو بیا دې ترغیب قران ته وانزلنا الیک الذکر او راولېګه مونږ پیغمبر تا ته قران مجید دا قران مې راولېګه سلا لتبین للناس چې ته بیان کې خلکو ته ما هغه احکام نزل الیهم چې را لېږل شوي دي دوی ته دا خلک به په قرآن مجید نه پوهېږي نو ته به ولګې او دوی ته به د دې قرآن مجید د احکام بیانې یو او چې دوی پې پوه شي ولعلهم د دې دپاره چې دا خلک یتفکرون په قرآن کې سوچ وکړي او چې قران کې سوچ وکي هغه پټې مسلې چې پکې پرتی دي په د اجتهاد په صورت کې هغه مسلې به د دین رو باسي بیا د تخویف تخویف دنیوي اف امن الذین ایا په امن کې دی به خطر دی هغه خلق اف امن الذین ایا په امن کې دی بی یری دی بی خطر دی هغه خلق مکرو سیئات چاغوی کای بد عملونه کای بد عمله د شریعت خلاف کارونه کوي د رسول الله مقابله کوي آیا په امن کې دی هغه خلق چاغوی کوي ګناهونه د سنه په امن کې دی لکه کوي ګناهونه د الله نه نه یریږي چې د قارون په شان بم په ځمکه دغه کی دننه کی ان یقصف الله بهم الارض چې الله به دننه کی دوی په ځمکه باندې لکه قارون چې په ځمکه باندې دنک او یاتیهم العذاب یا دا د شراب شي دوی ته عذاب من حیث لا یشعرون دا غزین چې دوی به خبر نی ظاهر به خوشحالي وي او ناګانه په دوی باندې به عذاب راشي لکه مخکینی قومونو باندې راغلي دي او یا خوزهم یا بالا اونیسی دوی فی تقلبهم په سفر داغوی کې تقلب معنا دی اوړېدل روړېدل تلل راتلل مطلب دلته د سفر په سفر به رواني خبر براشي ډاز کشته په ووړې ده ډاز اکسیډن یې وکړ هلته جز را پرېوته لاړ ټوټه ټوټه شو او یاخذهم یا به الله ونیسي دوی فی تقلبهم په سفر د دوی کې نو هلکه دونه زور خو هم نشته که نه چې بیا د الله نه ځان خلاص کې فما هم بمعجزین نو نه دي هغوی عجزونکي الله له او یاخذهم یا به الله اونیسی دوی په دې یریږي نه چې الله به اونیسی دوی علا تخوف په یره عام معنی د دې کې یره د الله پاک په عذابونو کې یو عذاب دا دی چې په قوم راولي منځ کې به اسم نیو یریږي به کله به وی لوګه مو نه وی او کله به وی تند مو نه وی او کله به وی داسې نشو کله به دشمن را باندې رانشي او دا حادثې راشي نن دز الته حادثه وشو ټول قوم باندې یری نن الته دز حادثه وشو قوم باندې یری نه به خبرې چې خدای دا حادثه د کم ځای نه وشو حکومت بم حیرانی قوم بم حیرانی او داسې حادثې بکی او یا خذهم یا با الله اونیسی دوی علا تخوفنا په کمی باندې په یره باندې لیکن عام محققین مفسرین چې دی هغه د تخوف معنی یره نه کوي خوف یره ته وایي خو چې دا تاسو باب تفاعل توخیجوي تخوف یتخوف نو معنا د دې دی تنقص کموالی یا به الله اونیسی دوی علا تخوف په کمیدو دلته به الله پاک په یو عذاب راولي داس د ملک یو حصه ته لاړه بیل شو عبرت ته دی ته بیا به حادثه راشي داس د ملک بیل حصه دغه شو ډیر داسې ملکونه دي چې خوارانو نه نیم ملک لاړ نیم پاتې دی هغه نیم هم داسې چې بس ټول نظام ګډ وډ مداري خیان لري نو د تخوف معنا دی تنقص کمی دلته به مالی کمی راشي دلته به ګرانی راشي دلته به نور راشي اعلی تخوف په کمی فإن لیکن بیام خدای دی الله دی معافیو کی چې مونږ کو بد عمله او بیا هم الله پاک مونږ ته موقع راکوي استاد به وي هر سړی دې ځان ته وګوري چې زما څوک مخالفت کوي دست او وس مې وي دستي د مرۍ نه نه رانیسم ته دستي نه نه رانیسې لیکن د الله وسم شته او دستي څوک د مرۍ نه نه رانیسي معلومیږي دا خبره چې الله ډیر مهربان دی فإن ربکم یقینا رب تاسو چې دی لرؤف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکی دی بیا دی د الله د قدرتونو بیان اولم یرو آیا ندی کتل دی خلکو الا ما خلق الله هغه ته چې الله پیدا کړی دی من شی ان یو شی دا هر سیس چې الله پیدا کړی دی ځنې شي نه داسې دي واړه نه واړه ځنې شي نه داسې دي غټ نه غټ ځنې شي نه داسې دي جاندار ځنې شي نه داسې دي غیر جاندار آیا دی خلکو نه دی کتلی هغې ته چې الله پیدا کړی دی من شی ان یو شی یتفیعو چې تاویږي زلاله سوري داغه عن الیمین په خي طرف والشمال په ګس طرف د الله قدرتونو ته وګوره دی وخت کې لیا د دینه لګ مخ کې سوري کم زه ته تلی یو ګس شی وی سوري اغل ته تلی دسه نو بیا په قلار کلار را غونډي رازی رازی رازی رازی په حالت د استوا کې سوري چور ختم شي نو بیا رستو داسې زیه نو مازیګر بیا سوري کم دی ته رسیدلی سو وخت دا د الله یو عجیب نظام دی ته په نور مقرر کړی دی اغه نور یو ته په یو طریقه باندې روان کړی دی یتفیع او چې تاویږي د یو طرف نه بل طرف ته ظلاله سوري داغي عن الیمین په خي طرف و شمال وش و شمائل او په ګس طرف سجدن په داسې حال کې چې دا تابعداري کوونکي وي لله د الله وهم داخرون په داسې حال کې چې هغه ذلیلی سرټیټی د الله د حکم خلاف نشي کولی بیا دی سجده ده خا ولله او خاص د الله د پاره یسجدو تابعداری کوي خاص د الله د پاره یسجدو تابعداری کوي ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی لکه ملائکه و ما فی الارض او هغه مخلوق چې کم پزمکه کې دی و ما او هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي من دابتن دا زنده سری دا په ځمکه کې چې څومره جاندار شي نه دي دا ټول د الله تابعداري کوونکي دي مسلمانان په خوښه او په شوق د الله تابعداري کوي خو کافران د مجبورۍ د وجې نه کوي وای مړ شه مړ شي ځوان شه ځوان شي بوډا شه بوډا شي بیمار شه بیمار شي نو اسماني مخلوق د الله تابعداري کوي زمینی مخلوق د الله تابعداري کوي والملائکه ملائکه وهم او دا ملائکه چې دی لا یستكبرون هغه تکبر او لوی نه کوي د الله د عبادت نه ولی یخافون ربهم یریږي دوی د خپل رب نه یخافون دوی یریږي ربهم د خپل رب نه کم رب من فوقهم چې هغه د دوی د پاسه دی د تمام مخلوق د پاسه ويفعلون او دا ملائکه کوي ما یؤمرون هغه چې دوی ته امر کولی شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا کوي الله تزم رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زمون حالات درست کی یا رب ته زمون تمام حالات درست کی رب ته مون سره خپل توفیق شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکه د خپل خوب پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب پوی کې خاص کر دا کم کتاب چې شروع کړی دی رب مونږ ډیر کمزوري او ته زمونږ امدادو کې صحیح پوی کې د قران او د حدیث او رب اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکي آخرت کې مراکي رب هر قسم مشکلات هر قسم تکالیف ته زمونږ حل کی خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو دنیا کې مله اجر ورکړي آخرت کې مله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ یو ملګری دی هغوی څه کورنۍ مسلې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هغوی ته خیر ورکړي الله هغه کوم اختلاف راغلی دی مسلې راغلی دی هغه الله حل کړي کوم ملګرو قربانې کړې دي عظیم عبادت کړی دی حاجیانو حجونه کړی دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک دا تمام اعمال خپل دلبار کې قبول منصور وګرځي الله دنیا کې هم دوی ته اجر ورکړي آخرت کې هم الله ورکړي وصلی الله علیه